This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحیم په تیسیر القرآن کې منګه د ثلاثی مزید فيه ابواب دا ویلیو شروع پای کې منګه باب افعال باب تفعیل باب مفاعله او باب تفعل دا سلور ابواب دا منګه ویلي نن بعضی ابواب د ثلاثي مزید فيه نه دا موږ مزید وایو لکه یو داغینا باب تفاعل دی تفاعل يتفاعل تفاعلا باب افتعال دی باب انفعال دی او استفعال دی باب تفاعل د دین مثالونه ورکړي دي لکه تبارک یتبارک تبارکن تظاهر یتظاهر تظاهرا تغافل یتغافل تغافلن تجاهل یتجاهل تجاهل تجاهلن تشابه یتشابه تشابه تعارف یتعارف تعارف, تعارف تقابل يتقابل تقابل تخاصم يتخاصم تخاصم تحاسد يتحاسد تحاسد تباغض يتباغض تباغض تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا تفاعلت تفاعلتما تفاعلتم تفاعلت تفاعلتما تفاعلتن تفاعلت تفاعلنا يتفاعلم دغه سیو کوي د مضاری يتفاعل يتفاعلان يتفاعلون تتفاعل تتفاعلان يتفاعلنا تتفاعل تتفاعلان تتفاعلون تتفاعلين تتفاعلان اختصم يختصم اختصام استمع يستمع استماع التفت يلتفت التفات التقم يلتقم التقام انتقم ينتقم انتقام او اختلط يختلط اختلاط تسي انفعال دي انفعال د مثالون انقطع ينقطع انقطاع انقلب ينقلب انقلاب انصرف ينصرف انصراف انحرف ينحرف انحراف انكشف ينكشف انكشاف ان کسر انكسار انکسار فجر ينفجر انفجار ان فلق ينفلق انفلاق ان قدر ينقدر انقدار فطر ينفطر انفطار ان تثر ينتثر انتثار ان بعث ينبعث انبعاث ان تفع ينتفع انتفاع ان طلق ينطلق انطلاق او ان غلق ينغلق انغلاق دارنګ استفعلک د دې مثالونه استغفر يستغفر استغفار استكبر يستكبر استکبار استخرج یستخرج استخراج استفتح استفتح یستفتح استفتاح استطعم یستطعم استطعام استنصر یستنصر استنصار استقدم یستقدم استخدام او استکمل یستکمل استکمال دلته وخت کې مخکې اوس گردانونه دای ور کړی دي څنګه چې ما تاسو ته ویلې بس به په دې گردانونو باندې دا یو یو مثال دارالې لکه د باب افعال د فعل ماضی گردانې ور کړې دا د فعل ماضی دی په یو پیج د فعل ماضی ور کړې دی په بل باندې د فعل مضارع د اتو وانو د مزید فيه چې کم گردانونه دي هغه د تکړی دي په بل پیج باندې داغي د مضارع گردانونه دي تاسو تمال لډي وکړل پیدا یو یو مثال رااله مثلا د باب افعال نه مضارع ينزل راوالا دارنګي تفعيل نبل مثال تسلیم را سلم یسلم یسلم را والا نو دا په دې انداز باندې او بیا مشق دی مشق ان شاء الله سبا وکړو خدای خیره اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین